چې له پېړیو راهیسې د جهالت، کرکې، ژبني، قومي او سمتي تعصب په تورتمونو کې سرګردانه تیندکونه خوړل، اوس یې نو د خپل روښانه مسیر او سپېڅلي هدف لوری ټاکلی، لکه د ورونو په یو ټغر راټول دي او د تور توغ رپرپا ته د ارام ساه اخلي. هو! د دې سرښندونکو اتلانو داستونو ششنار او د کونجل شرنګار په قفقاز کې هم واورېدل شو او د عمر شیشاني لارویانو په دې هیبتي غرونو کې انقلابونه را وپنځول او روسي تزار ته د ډار په خونړي طوفان بدل شول. که عرب شهسواران یې خپل اسونه په دجله او فرات وبوي، نو ژر ده چې خراساني غازیان به یې ان شاءالله خپل اسونه له یوه لورې د هند په ګنګا او جمنا اوبه کړي او بل لور به د امو په سیند اوبه وڅښي او دا بری من کاروان به د القدس په لور ګړندي ګامونه واخلي باذن الله. وإن الجنة تحت ظلال السيوف ورباط يوم خير من الدنيا وما فيها وإن السيف محاء للخطايا انظوا فقد قال صلى الله عليه وسلم من رمى سهما في سبيل الله كان له عدل رقبة وقال من رمى بسهم فله أجره درجة فقال رجل وما الدرجة فقال أما إنها ليست بعتبة أمك ما بين الدرجتين مئة عام فاستعينوا بالله وحده وتوكلوا عليه وحده وأخلصوا لله نياتكم فإنه لا عمل بغير نية واحتسبوا فإنه لا أجر بغير حسبة وأكثروا من الدعاء فإنه هدي الأنبياء يا من تكالفتم على دولة الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها من اليهود والنصارى والفرس والروس والمرجئة والمرجفة والمرتدين والله بإذن الله لن نرضى ولن نقبل إلا أن نقيم شرع الله في مشارق الأرض ومغاربها من أقصاها إلى أقصاها لنحكم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 او تاسو له یو خلیفة المسلمین، د مسلمانانو یو خلیفه او مشر، چې کوم د پاره الله سبحانه وتعالی تخلیق انساني کړی، انسانان یې پیدا کړي دې خبرې لپاره چې خلافت به موجود وي، خلافت به قایم وي، خلافت کې به ژوند تېروئ. نو الله رب العالمین مونږ له په دې دور کې هم په ټولو شرطونو باندې چې په قرآن او سنت کې ذکر دي د یو خلیفه لپاره خپل بچي یتیمان کړي وو او ددې خبرو دپاره د خپلو خواهشاتو نه لرې شوي وو، الله سبحانه وتعالی په دغه شرطونو باندې چې قرآن او سنت کښې ذکر دي برابر خلیفة المسلمین ورکړو نو دغه مسلمانان ورته یو ځای شو بیعت یې وکړو لکه مو تذکره چې ما وکړه او د الله سبحانه وتعالی نه ډېر زیات حمد ثنا او د الله ډېر شکرونه چې څومره شکر وباسې کم دی، په شکر باندې چې بیا شکر وباسې کم دی چې موږ او تاسو بیا په هغه صف کې شامل کړو چې د خلیفة المسلمین ابوبکر البغدادي الحسیني القریشي د ده په بیعت باندې زموږ سینې کولاو شوې او په دې خبره باندې موږ پوه شو چاو مسلمانانو له پکار دي چې د یو امیر د لاندې چې په شرطونو باندې برابر وي چې قرآن سنت کې ذکر دي یو د مسلمانانو امیر راباندې وټاکل شو، عبد الحبشي یو حبشي نوم دی، قریشیت شرط هم پکې نشته دی، بیا هم دا سړی ومنه او اطاعت یې وکړه، بیا چې به دې ټولو شرطونو برابر یې او بیا هم ته نه منې، نو واقعي خبره ده چې ته د شر او د فساد والا انسان یې، ته هغه انسان یې چې د مسلمانانو وینې ضایع کوې، ته هغه انسان یې چې مسلمانان د یو خلیفة المسلمین د لاندې نه. په یو پلیټ فارم باندې، په یو مجموعه باندې، په یوه کتیبه باندې او په یو اتفاق باندې نه پریښودل غواړې ځکه دا اختلافات قایمې لکه ډیر خلک تاسو نې په دې زمانه کې والله العظیم د کشرانو مجاهدینو کوم چې فدایان دي کوم چې د اسلام لپاره وینې ورکوي او مورچې په فتحه کوي مرتدینو او د کفارو اصلي او د یهودو نصاراو بحثونه یې وهل دي د هغو کیمپونه یې تاسو تاله کړي د هغو خوبونه یې حرام کړي والله د هغو اخلاص ته سلام دی خو دا څوک چې دغه مسلمانان مؤمنان دغه وحدت د مسلمانانو ته دې خلیفة المسلمین ته نه راپرېږدي الله سبحانه وتعالی به ډېر سخت عذاب ترې ورکړي او جفا کوي د مسلمانانو د وینې سره په دې حالت کې په خراسان کې الحمدلله دولة الاسلام قایم دی دولة الاسلام خلیفة المسلمین ابوبکر البغدادي القریشي الحسیني دلته والي مقرر کړی دی د حافظ سعید خان په نوم سره د هغه نائب ئې مقرر کړی ؤ چې د ظالمو یهودیانو د لاسه هغه د شهادت باندې ورسېدو ملا عبدالروف خادم نو د دې والي سره د بیعت اعلان خلیفة المسلمین کړی او دا ئې ویل دي چې هر هغه مجاهدین چې په خراسان کې موجود دي او دا خبره ئې ارمان دی او دا ئې تمنا ده چا چا په رکاب کې تاسو خپه ايښي کوم دولت الاسلام خليفة المسلمين د تورو جنډو والا خلک چې اخره زمانه کې راځي او رسول الله صلی الله عليه وسلم يو څو حديثونو مصداق ياست تاسو خلک والحمد لله يو دا نبي صلی الله عليه وسلم فرمايي بدأ الاسلام غريبا وسيعود غريبا کما بدأ اسلام په اول کې هم داسې ناشنا وو اسلام په ابتدا کې هم ناشنا خلکو ګڼه او د اسلام ډېر سخت مخالفت په اول کې هم کېده، سيعود غريبا کما بدا، زر دا چې بيا به اسلام خلکو ته ناشنا شي څنګه چې په اول کې و، څنګه يې چې په اول کې سخت مخالفين وو، پوره قريش يې مخالف وو، خپل تره به دې مخالف وو، خپل ورور به دې مخالف وو، نسبي به دې مخالف وو، پلار به دې مخالف وو، اول کې د سوي اسلام تاسو ته سيرت ياد دی، تربور به دې مخالف وو، ګاونډي به دې مخالف وو، قام قبيله به درته مخالفه وه، خلکو به تعميم درکولې د شرم. چې بیا هم په اسلام کې کلک دي او خلک ورته بد ګوري، صحابو په شانتې اجر دی، ولې؟ صحابو ته هم په هغه وخت کې ډېر مخالفتونه وو، دې خلکو ته هم مخالفتونه ډېر دي، یو د دې حدیث مصداق چې ټوله دنیا ستاسو مخالف ده، ده که نه ده؟ خپل مخالف دی، نه پردی مخالف دی، یهود او نصارا او اتیا ملکونه چې کوم موږ ته اتحاد کړی وو، روان دي اتحاد کوي، له اتیاوو ته به رسېږي. او یو پور اتحادیان برابر شوي دي دا خو لا پریږده خپل خپلوان په اختلاف کې راسره لګیا دي څوک چې اختلاف نه کوي هغه راته دا وایي چې لکه دومره ملکونو سره ډغره وهل بس دا نرم غوندې اسلام کوئ که نه نرم اسلام مونږ نه برداشت کوو دا اکثر ملګرو ته هم داسې اسلام هغه مونږ له نه دی په کار چې ا پنجابیان وای کوچلو او کوچتو والا کار پکی څه واخله او څه به پریدمه څه به راکی او څه به والی داسی اسلام نه سوچه اسلام سوچه اسلام والا خلکو مخالفین به ډیر زیات پیدا شی نبی علیه السلام وای بل حدیث کی چه نبی علیه السلام کله لاړی ورقه ابن نوفل هغه هم ورته داوی هغه ته نبی علیه السلام ته دا خبره وکړه ورقه ابن نوفل کله چه وګد اوږده واقعه ده تاسو ته معلومه ده تاسو هلکه د چا نه څه غوښتلي دي؟ غلا مو ترې کړې ده؟ بیزتي مو ورله کړې ده؟ عزت مو ورله ورکړی دی؟ د کوره زنانه ورله په عزت کې کېنوو؟ د کور زنانه ته ورته پرده اچوو؟ مانځه ته یې راولو، ټایم په ټایم یې تپوس کوو چې دا مونځ ته ولې نه کېې؟ چې مونځ څوک نه کوي، اسلام نه خارجېږي، مونږ ترې کفر غمو چې کافر نه شي او دی تا پسې زوزي او ټوپک رايي، دنه به غټ کافر او زنديق بلي؟ دله چې بیا څه قسم سزا د انسان خوښه انشاالله په ورکولو کې بیا څه قباحت نه وي د الله په حکم سره انشاالله. دې خبرې باندې ځان پوهه کړئ مقصد نه راځم نو تاسو هغه لار اختیار کړئ انشاالله چې هغه د جنتیانو لار ده د محمد علیه السلام لار ده د هغه د صحابو لار ده والله په دې خبره ډېر سخت خوشحاله شئ تاسو هغه خلک یئ چې مصداق د دې حدیث یئ بل حدیث واوره رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یو ډله به الله سبحانه وتعالی پیدا کړي او دا به وي لا تزالو همیشه به وي دا ډله همیشه همیشه به وي چېرته به نه ختمېږي که د ګاونډ نه خوا ده هغه ته خو بلکل تکلیف نه ورکوو ګاونډي له هم نه ورکوو بس د لږ شانتې ځای کې اسلام غواړو هغه هم داسې اسلام غواړو چې کوچلو کوچلو والا اسلام ما چې مخکې څنګه ویل قاش قاشو بوټي والا داسې مسلمانان به نه پوره په اسلام باندې به ولاړ وي نو دې وجې نه څوک ضرر به نه شي درته رسولی دا خلک به موجود وي حتی تر دې چې امام مهدي به راشي امام مهدي ډله کې به دا خلک شامل شي او بیا تر دې چې قیامت به قایم شو اسلامي نظام او خلافت به لوړ قایم کړي زمونږ اکابر وایي مونږ دو ختموو وي مونږ دولت الاسلام ختموو په ویډیو ګانو کې او په ریډیو ګانو کې او په ټي وي ګانو کې دا خبره روانه ده هلکه زمونږ ختمیدل ستاسو ختمیدل دي دا خو ددې مجاهدینو د وجې نه ددې خلیفة المسلمین د مجاهدینو د وجې نه حدیث کښې چې ذکر راغلې چې همیشه په حق باندې څوک به نقصان نشي ورته رسولې حق نه به یې نشي اړولې دا خلکو ختمیدل ستاسو ختمیدل دي ولې چې بیا به الله ټوله دنیا باندې زلزله او قیامت قایموي د دې خنثیو مجاهدینو د وجې نه خو تاسو هم دا غنم او جوار او ډوډۍ ګانې خورئ، کنې الله دنیا ورانوي، درباندې ختموي، درباندې نسکوروي یې. مثال یې داسې دی لکه یو زمیندار یو ځای کې جوار وکري، شموخه او دا بېکاره بوټي هم پکې راخېژي او چې اوبه خرچ جوارو ته کېږي، دا هم پکې اوبه څکي. نور زمیندار نه غواړي چې دی وڅکي، خو بس هغه جوار پکې غټېږي، کوشش یې هم دی ځای په ځای ته ګوډ کړي او باسي یې ترېنه. تاسو مجاهدین او تاسو نه چې مخکې کوم مجاهدین او په حق او په اسلام د پاره جهادونه یې کول او اوس یې ثمره راووته خلیفة المسلمین په شکل کې د ده هغه حدیث مصداق دی چې حدیث صحیح کې راځي. اخره زمانه کې یا وروسته د زمانې د صحابو نه ترمذي کې حدیث دی ابن ماجه کې هم دا حدیث شته دی په زنګونانو خوړېدل درته راشي دې کرالنګ تاسو کله کله کوئ مشکلي کنه زنګونانو باندې تګ راشي په دې کرالنګ باندې که ته تلې شې په زنګون باندې تلې شې چا ته ولې نور تکلیف یې مطلب ته ډېر تکلیف لرې دې خلکه دې لښکر ته یو ځای شئ امام مهدي ته به ځان ورسوئ حتی تر دې چې په تابیب کې به سخت جنګ وشي په دمشق کې مسلمانانو نه پتسه عمومي سیان به ختم شي سبحان الله د دې خل د دې حدیث مصداق یې تاسو دا د خوشحالۍ خبره ده که نه ده لکه الحمدلله موږ وکتل چې مؤمنان او موحدین د نر برابري دې خر ور راولي اوس د هغه خلکو انجام به څه وي چې ستاسو په خلاف کې ولاړ دي لږ مخکې یو دوه خبرې نورې کوم دې لار کې به سخت تکلیفونه راځي لکه مخکې حدیث کې مصداق هم ذکر شو په زنګون باندې تګ راځي په دې حدیث کښې دا مصداق ذکر شو صحابو ته هم نبی علیه السلام ویلي وو بدأ الاسلام غریبا وسیعود غریبا کما بدأ اسلام اول کښې هم نااشنا وو بیا به هم داسې نااشنا شی او نایابه به شی او خلق به یې بد ګڼل مخالفت به یې د اول په شانتي ځکه صحابه په شګو راښکل شوي وو په انګارونو راښکل شوي وو په ارو باندې عرض شوي دي مسلمانان بیا به دغه سهارت په تاسو راشي، ناول نې موږ له دا حدیثونه ویلي دي، قل حفت الجنة بالمکاره، جنت په تکلیفونو او په مصیبتونو کې پټ دی، وحفت النار بالشهوات، او اور په مزو چرسو کې پټ دی، که تاسو مزې چرسې غواړئ، د طاغوتیانو سره اوسېدل غواړئ، د پېښور په هوټلو کې خوراکونه غواړئ، د اسلام اباد په هوټلو کې خوراکونه غواړئ، په داسې ځینو کې مذاکراتونه غواړئ او په دغه شان ځینو کې کاسکاش غوندې نرم جهادونه غواړئ، او یا په کور کې کیناستل غواړئ والحمدلله دا مونږ پریښی او که دا څوک غواړي نبی علیه السلام ویلي حفت النار بالشهوات اور دقه شان په شهوتونو باندې پټ دی مونږ دغه شهوتونه پریښي دي دومره تکلیفونه مونږ ته را روان دي او مرګونه باندې راغلي دي زخمیان زمونږ شهیدان کیږي کوم هسپتال سره کوم طاغوتي سره برید ګر دې شهادت موندلی کوم هسپتال سره تعلق په دې وجه نشته اوسني ټول هسپتالونه دا یا په پېښور کې دي یا په کابل کې دي یا په جلال اباد کې دي یا په نورو کفري ملکونو کې دي چین او قطر کې دي هغې ته زموږ زخمي نه وړل کېږي نۀ ورته څوک پرېږدي ځکه نبي علیه السلام هم ویلي سیعود غریبا کما بدأ اسلام به بیا داسې شي لکه اول کې و اول کې مسلمان له چا ځای نه ورکاو اول کې مسلمان له چا پناه نه ورکوله اول کې مسلمان ته چا په ښه سترګه نه کتل اول کې د مسلمان زخمي چا نه دی وړی د صحابو د دې ترقې سره به برابر کړي یې، چې اول کې صحابو ته که تکلیف و تاسو به مې تحبت الجنة بالمکاره، جنت په تکلیفونو پټ دی، وحفت النار بالشهوات، اور په شهوتونو پټ دی، که چېرته دغه جهادونه مونږ کولای، زما دې په الله قسم وي مونږ ته به دا اساني وې، په پېښور کې به مونږ ناست وې، لکه چې ناست دي، په اسلام اباد کې به مونږ ناست وې، لکه چې ناست دي، چین ته به زمونږ دورې کېدلې، لکه چې کېږي، قطر او عربو ته به زمونږ دورې کېدلې، امریکې او لندن ته به زمونږ دورې کېدلې، کابل اوس ستاسو حالات دلته حالت کې دي، خپل کور کې مو څوک نه پرېږدي، کلي کې مو نه پرېږدي، طاغوت او کفر داسې زور کړی دی، ملکونو کې مې نه پرېږدي، په ګاډو کې مو نه پرېږدي، په خپل شکل صورت هم څوک نه پرېږدي. راغلي یو، په دې خوشې غرونو کې ناست یو، سپورو ډوډۍ باندې مو ګوزاره کوي، ښه ملګري، په سختو سنګرونو کې په تندو کې ګوزارې کړي دي، په لوبو یې ګوزارې کړي، باران ته یې شپې تېرې کړي، څوک د یو ګناه کار نه شي کولی چرس او بنګ څوک نه شي ګټلی په ټیم ورله واړول د اپیم او د چرسو چا په دې پنځه لس شل کاله کې څوارلس کاله کې نه وړولي د خلکو ځان ته ښه خلک وي هغو دې چې ورسره ساه اخستل ده تر دې چې عشر او زکات یې ورله اخستلی دی لرې کول او ختمول خو ځان له خبره دی چې مدد یې ورته پکې کړی دی ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان الله منع کړې ګناه کې مدد مه کوئ. د دولت الاسلام په خلاف دې لښکر جوړوي، د مجاهدینو د خلیفة المسلمین د عسکرو په خلاف دې لښکر لښکر جوړوي، خصوصا لښکریان د خراسان که هغه طرف پاکستان کې دي که دې خوا ته افغانستان کې دي، د خراسان په څومره حدودو کې چې لښکریان دي دا خبر ورکول غواړم تاسو د مامن د لښکریانو حال وګورئ، عنقریب به ستاسو دا حالت شي، د چا په لښکر کولو باندې او د هغه په دې خبره دوکه نه شئ چې ستاسو مدد به وکړم، دغه خبره حیی بن اخطب په. او درې زره لښکر قريشو کړی وو شپږ زره شو او څلور زره لس زره لس زره لښکر راغی الله رب العالمين په سختې ناکامۍ سره مخ کړو چې کله دا لښکر راورسيد مدينې ته داسې اوازونه يې کول چې مونږ د سمندر د چپو په شان روان يو مدينه به ختموو لار کې د نبي عليه السلام د مور هغه قبر هغه هم وران کړو تاسو ته سيرت معلوم دی. ته پۀ وي چې ګورم ملکي او نظام به ستا پۀ علاقه کښې تاسو به د قرېضه به مزې کوئ مونږ خو لښکريان يو مونږ خو راغلي يو لښکر هم کړی د کوتؤ بوتؤ نه راغونډ شوي يو دا مدينه به دوباره تاسو ته پرېوزو چې څله مسلمانان ترې ختم کړو دولت الاسلام مجاهدين صحابه ترې ختم کړو بس بيا به علاقه بېرته ستاسو وي لالچ يې ورله ورکړو. او دا کار د رسولالسلام مجاهدینو سم وشو. ولې وشو؟ حق ورقه ابن نوفل ویلي وو، ای پیغمبره! ستا دین چې څوک مني، هغه سره به هغه کار کېږي کوم چې تا سره کېږي. د رسول الله په کور حمله شوې وه که نه؟ صحابه په کورونو شوې وه که نه؟ هغوی په سنګر کې وو په کور یې حمله وشوه. زموږ ملګري په سنګر کې وو. زندیقانو، حرامیانو، مرتدینو، د کفر غلامانو، د عیسايي منونکي ظالمانو، هغه ملائکو چې تا سره خندق کې شامل وو، بدر کې، هغو لا تورې نه دي ايښي، توره مه ږده، دا کار دې پرېږده، ما سره بنو قريظو ځای ته ځان ورسوئ. بنو قريظو باندې حمله ده، د الله حکم باندې حمله ده، چا په حکم حمله ده، حمله ده، په دې لښکريانو مونږ د الله په حکم حمله کوو، الله رب العالمين وائي مړۀ کړئ، په دسې مړ يې مړ کړئ چې بد دې خلق وائي، زمونږ مرګ ته اوس ګوره. سخته له سخت سزا ولې ورکړو ځکه د شریعت نه بهر کېدونکي خلک مونږ نه یو اول مو شریعت په ځان منلی دی بیا عزم په دې خبره اخستی له هر ملګري نه چې شریعت کې به پوره داخلې د کور پرده به کې سړي پرده میراث به خور لور له ورکې که نن یې ورکړی اوس نه به ورکې مونږ په دې خبرو بیعت اخستی تاسو په دې خبرو بیعت کړی ده که کړی مو دی مونږ هم په دې خبرو کړی مونږ اول اسلام په ځان منلی شیخ عبدالقادر جیلاني وایي اول اسلام په ځان باندې قایم که دولت الاسلام د الله د کتاب نه حیا وکړئ د دې آیسای د لمن نه راشئ د دې ظالمې مرتدې فرعونې منګکي ادارې نه راوځئ او دولت الاسلام سره خپل بیعتونه وکړئ که چېرته اسلام غواړئ که چېرته دغه اداره غواړئ د هغو نافذېدل غواړئ زما دې په الله قسم یې عنقریب کې دا اداره زموږ د لاسه به الله ختموي موږ اراده کړې دې ادارې سره کوم سړی وایي زه په پاکستان کې جهاد کوم زما دې په الله قسم یې موږ ورله تشکیل ورکوو زموږ تشکیلونه پاکستان ته شوي دي کله چې زه ډېر صفا مجاهد یم، د چا سره مې هم تعلق نشته ده، بیا دې مرتې جاهلیت دی، د حدیث په رڼا کې دا حدیث ځان له وګوره علماو نه تپوس وکړه. زه دا دعوت در کول غواړم، د دولة الاسلام د خلیفة المسلمین ابو بکر البغدادي القرشي په دې رکاب کې خپه کېږه، دولة الاسلام په رکاب کې او را داخل شي چې مرتې د جاهلیت نه وځي، مونږ په کې خپه اېښي دي او خلک را روان دي والحمدلله په سوونو زرګونو مجاهدین د ورځې ورځې بیعتونه کوي سبا ماښام پنځه نیمې بجې چې له دري نشراتو سره ستاسو درانه خدمت ته راځو تر هغې مو په الله یزال رب سپارو هر چېرې چې یاست سوکاله او اباد اوسئ والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.